ځکه چې چونکه دې طرف ته هغه حواس خمسه ظاهرا هغه مصروف دي حیث مشترک ته نور فتوګان راخلي سترګې مصروفې دي غوږونه مصروف دي نور اوازونه ورته رادرومي نو هغه حیث مشترک دې ته پوره توجه نه شي کولای هغه خیالاتو ته دې وجې نه بیا هغه صورتونه دلته متمثل کېږي نه ها البته که کله کله سړی سو فیصد استغراق په یوه تصور کې وکړي نو کله لکه مراقبه غوندې شي نو کله په بیداري حالت کې د تشهي نه چسي بیا متمثل غوندې شي بیا د دا خیالي چې که دا ما په بیداري حالت کې هغه فلاني سره چې وکړو ملاقات وکړو حالانکه ملاقات یې نه وي کړی خو هغه نور حواس یې داسې په یوازې غوټ کې کښېني چې هغه حس مشترک بلکل وزګار شي لکه خوب په حالت کې چې وزګاري بیا دا مقصد دا چې هغه مختلف هغه د خیالات دته چې متمثل شي نو اوس ته چې یو سړی خوب ویني نو چې څه شیونه خوب کې وینې ته رښتیا ووایه که ته بیدار شوی نه وای نو ته به وایې چې دا بلکل چې ده حقیقت ده دونه به په خوشحالېږي او دونه به مقصد دا ده چې ولې به چې په خوشحالېدلی نه بیا ولې مقصد دا ده چې هغه ګیټېز طرف ته سهار ملګري روان یا تولیه اخیستي او دا شیونه اخیستي مقصد دا سراوي دي په اوږې باندې چې بل ورسره کولی ولی کیږی نو دا ده ته دونه سرور پکی حاصلیږی چی دا وایی چی که بلکل دا نفس الامر ده چی پاڅی وایی چی اوهو هیڅ نه وو سړی هسی په تش باندی دی خبره چه کړه ختمه کړه او دارنګه که کوم سړی بد حالات په خوب کی وینی نو دونه په غمجن وی کنه چی سم خلی وی او سم یریږی نو که دا ویښ شوی نه وای نو ده ته به دا سرور همیشه وو او که دا بل سړی ویښ شوی نه وای نو ده ته به دا غم چو همیشه وو نو دارنګه د خوابیده مزاج خلق چی کوم دی او مقصد دا چی سست طبیعت خلق چی کوم دی د دغو هغه مجازات برزخی خو هلته خو بیا ویښیدل نشته تر قیامت پوری چی دی مقصد دا چی دا یو حالت پئی نو دی وجه نه به دو ته عذاب او مقصد دا چی دا به په دی شکل کی چی کیږي ورکول شی بلکه شاه صاحب وایی چی دا دی تناوم ویل پکار ندی بلکه دې ته یو عالم خارجی ویل چی دی پکار دی یعنی په لکه بالکل خارج کی دوته چه کیږی دا جزا او سزا به ورکول کیږی آآ دی وجه نه چی د تاسو مونږ ولته خو نوم ځکه وایی چی دینه بعد بیا فورا هغه بل حالت رادرومی نو بیا مونږ ته هغه احساسات کیږی او په ده باندې خو تر قیامته بل حالت نه رادرومي دغه یو عالم کې به وي دغه عالم برزخ کې به وي نو دا داسې ده لکه په خارج کې ده ته سزاګانې او جزاګانې چې کولی شي او ورکولی شي دې ته شاه سوي چې افصح تعبیر په دې کې دا ده چې په دې سره خارج سره چو کې دې ته تسمیه دي رؤیا په جای باندې عالم خارجي دې ته سړی چې کی ووایي تاسو په دې خبرې پوه شو نو دا د دغو خلقو هغه مجازات برزخی دغه یو صورت هم دا شجی او ګور ما مخ کی درته ویلی اوس دی باندې ډیر خلک د شاه صاحب په مقصد باندې پوی نشي نو چې پوی نشي نو هغه مقصد دا چې دا وایي چې دا خو سزاګانې او جزاګانې دا شي نه بني واقعي غربا بني دا خو واسه خوب غوندي کیسه ای الکه خوب کې تا ته څونه تکلیف وي دا خو دا خو ته ویښ شې بیا پته درته ولګېږي چې دا خوب ده هلته چې ته ویښېږې نه خو دا باندې خو همیشه دپاره چه ده تکلیف ده او دا بلکل عالم خارجي غوندي بل شاه صاحب خو مخکې درته ویلي وو چې دا ټول دا خو هسې یو صور صورتونه یې درته ښایي هغه خو ده مخکې درته ویلي وو چې دې په بابت کې کوم احادیث راغلي هغه ټول هغه کې اولا طریقه کومه یوه ده چې دا به ټول په ظاهر باندې چې کې حمل کې خو د شاه صاحب کتابونو نه ډیر خلک چی خطا کیږی حقیقت ته یې نه ورسی بل مکمله مطالعه یې نه د شاه صاحب کتابو یو ځای یې کړی او بل ځای یې نه کتلی نو دی وجه نه او که کله د ده ټولو علومو سړی مطالعه وکړي بیا هیڅ چېرته په سړي باندې اشتباه نه رادرومي او که چېرته یو ځای دونه ځای وګوري که نه بیا خو حقیقت ته رسیدلای نه شي بیا به مقصد دا چې څه ګډې وډې وایې لا به فکري سي چوک دهریان سي څوک څه شی سي څوک څه شی هغه په حقیقت پوهېږي نه او بیا ځان شاه صاحب طرف ته چه کئی منسوب کئی چه مونږ فکر شاه ولی الله والی شو فکر ادا غول خوری شاه صاحب فلسفه چه تاسو کله ووایو بیا به پته درته ولګی چه شاه صاحب په کوم انداز باندې اسلامی احکامات او اسرار او دا شیونه چه دی بیان کړی دی دا حرامیان خو منځونه نه کوي منځ نه کوي دا نو هغه خوشا سے خپل ویلی دی چې د اشباح ګوره په خپل باندې چې دی مقصودی دی د اعمالو صرف دا نه چی دغی هغه ملکات مقصودی دی بلکه دا اعمال په خپله چی دی مقصودی دی او ډیر دا مونځ نه کوي بلکل وایی چی نه نه مونځونه نشته دا خو هسی اعمال دی ظاهر هغه دی شیونه دی خو بس داسی بلکل سو فیصد هیڅ چیرته دی دو چی دا کوم عقاید دی کنه دا چیرته په یو ادنا مناسبت قدر شاه صاحب رای سره چیرته نشته د حیرانتیا خبره دا ده شاه صاحب خو دی علوم یو مرکز و مونږ ټولو تاسو مونږ سند چکی شاه صاحب ته رسی او په دې سره نن ډیر علما دونه هغه کی سم غټ غټ استادان یې دونه یریږي د شاه صاحب کتابونه چې هله زه پکې ګمراه کېږم هلکه ته څنګه ګمراه کېږې ولې تا علم کلام نه دی ویلی تا ته خپلې عقیدې پته نشته تا دونه کمزوري دماغ دی چېرې کدو پاڼې خو دې نه دي ویلې ملا یې ته بیا پکې صحیح حق هغه ته نشې رسېدلی او طالبان یې اروي چې نه نه بس بس لاړو پکې ګمراه کېږو که د شاه صاحب کتاب مو ولیږي ویل کنه هلکه بیا خو ته پکار ده داسې ملا ته پکار ده چې سر نه چیرته نه حمیر بیا چکی شروع کی چې تا دونه کمزوری طبیعتی چې ته پکې گمراه کیږي ته مونږ خو به د شیعه ګانو د یغو کتابونه ګورو دا خو لا د مونږ خپل مشران دي نو چې دې توجیه ته نسې کولای سبا به د قاسم نانوتي سه اردو کتاب باندې نه پوهېږې دونه مغلق مغلق الفاظ دونه مغلق تعبیراتی دا هسی خلک د ځنی سړی یره یی دونه یره نه یی پکار لږ سړی کی څه پکاری جرات پکاری خو علم کلام سړی پختګی سره ووایی بیا مقصد د مشرانو کتابونه ګوری بیا توجیهات ورله ورځی شه جی وصنف او بل صنف دادا قریب الماخذ منهم چه د اولنیو خلقو تور قریب الماخذ وی دا حضور د هغه علوم مخزونه یی په حس مشترک کی شاه صاحب داسی تعبیر کئی چی د علوم مخزونی په حس مشترک کی حالانکه حس مشترک خو صرف فوټوګان اخلی دا مخزون چیرته یی په خیال کی د ده په سټور کی والرؤیا فینا حضور علوم او رؤیا خواب پتاسو مونږ کی چاته وتای هغه حضور دی هغه علوم دا مخزونه فی الحس المشترک چی آ خزانه شوی په حس مشترک کی کانت مسکت الیقظة خو وی بیا هغه بقیه یقظت او بیداری تمنع عن الاستغراق فیها بیا تاسو مونږ ته په بیداری باندې دا ولی نشی لیدل چی تاسو مونږ بیدار یو بیا مونږ ته ولی نشی لیدل دا صورتونه چی د خیال کی دی دا ځکه چی هغه بقیه یقظت چی وی تمنع عن الاستغراق فیها آ د استغراق نه پدی کی د حس مشترک منع کی او حس مشترک په کی تصحیح استغراق نشی کولای والذهول عن کونها خیالات او دا د حس مشترک دی دینه منع کی چی حس مشترک دا خیال وکی چی دا مقصد دا دی چی دا خیالات دی چکی چی دا خیالات تی او متصور کی دی دینا چکی منی کی او دی دی دینا یعنی دا نسی ویلے چی دا صرف اغا اغا متوجی سی تا حصی مشترک دیتا او دیتا چسی متمثل شی دا اغا باقی زندگی چونکه تاسو ته مونږ خو لا نور شیونه حاصلو هغه دې پاره چه ګرځي مانع ګرځي البته چه کله دا وده شي نو حس مشترک بلکل ورته اوزګار شي نو هغه صورتونه هغه خیالات د صورو په شکل کې چه کی متمثل کیږي کنی تاسو یو سړی دی په ظاهر باندې چه پروت وی ډیر هغه دی کوي سوچونه دی کئی څه ورته ورځی نه ورته ورځی اس نه ورته او البته چې ودشي بیا مقصد هغه اس مشترک ته چی مونږ یو ملګری و دغه بنظیر په یخ ټیم کې هغه وا دغه وزیر اعظم وا نو هغه واسه د بوډۍ خو یخ غریب نفسیات داسې و چې بس ورته خوند یې ورکړی نو دوه ویل خلک وایي چې د سشي سوچونه وکړي کنه هغه شای سړی د په خوب کې ورځي وای زه خو چی روزانه وده کیږ کنه تر نیمی شپی پوری بس دا دی می په خوب کی ذهن کی وی هر وخت ذهن کی راولم راولم چی داسی ده هغه ده دا ټول مالها مالها الی اخرها ورسیدم وای بیا چی خوب سحر وی نه چیرته یو مردار شی په خوب کی راغلی دی بیا نشی رای مال خط ورته واستوا ژجی فلما ناما کله چې دا سړی ودشي لم یشک انها عین ما هی صورها نو دی بیا په دې کې شک نه کوي چې دا عین دي هغه شی نه وګرځېدي چې کومو پردو چې دي صور دي بلکل هغه شی ورته وګرځېږي او دې وجې نه ته وینې نه د مزاج د مزاج په خوب کې اثر وي مزاج چې وي په خوب کې اثر وي او د ماحول هم په خوب کې چې وي اثر وي کوم ماحول کې وي سړی هغه خوبونه ویني طالبان څه ویني خوب کې کتابونه کله په یوه کتاب لګیا یی دا می شروع کړی ده دا می ختم کړه مطالعه د هغه ده او مقصد دنیا دار خلق تجارتونه خوب کی وینی بل چوک بل شی خوب کی وینی ماحول او مزاج هم چی په خوب کی اثر وی وربما یری الصفراوی انه فی غیظة یابسة او کلا کلا صفراوی چی کوم وی صفرا دا یو قوت تا په طبیعت کی په انسان کی صفرا ورته وایی دا چی کلا غالب شی چی تاسو مونږ ورته پښتو کی زیړی وایو نو هغه زیړی مرض چه سی ورنه پیدا شی دا هغه صفرا په وجود کی چه سی غالبه شی خدای پاک دی بوشت او په دی پرویزیانو باندی دا ولګی وربما یری الصفراوی انه فی غیزة یابسة فی یوم صائف وسموم او ډیر کله ته وینی یو صفراوی مزاج سړی چه دی چیرته ده خوب کی دا وینی چه زه په چټ یل میدان باندی یم چټیال میدان باندې او خو مقصد دا دی چې داسې یو ټیټ غوندې ځای ده هلته یم فی یوم صایف ښه ګرمه ورځ ده و سموم او سخته ګرمه هوا ده فبینا هو کذالک نو دی خوب کې دا ویني چې زه په دې کې یم اذ فاجاته النار من کل جانب چې هر طرف نه ماته اور چکی داسې خلیر وهي فجعل یهرب نو دی وګرځي چې منډې ونه وهي منډې ویا خپې سره نښلي ولا یجد مهربا خو مهرب میندی نه خوب کی دا شی نه دی وینی ځکه چی د په مزاج کی ګرمی چی سی پیدا شی د په مزاج کی ګرمی پیدا شی هغه صفرا په وجود کی ګرمی پیدا کی نو دی هغه ګرم ګرم شی نه چکی خوب کی وینی ځکه دا زیړی مرض دا دی هغه ګرماش دی وجنه بیا هغه ګرم خوراکونه ډاکټران چکی په بند کی او زیړی مرض چی هغه ته وتای چی ته ګرمی ته بالکل نه ګرځی ګرمی سره بچ کای خیال کای دا دی هغه وجود کی هغه حرارت حد درجی چی سی زیات شی شه جی ثم انه لفحته بیا دی خوب وینی چی دا هغه رالی دی هغه والی زبی دی دی اور والی هغه داسی شغلی چی دا رالی او زی وسوزونه فقاسا الما شدیدا بیا دی دا دینا یو زبردست او سخت درد چکی محسوس کی چرپاسی اس نی ویرا البلغمی او بلغمی سړی چه هغه بلغم پکی یو دی طبایع اربعو نه ده چه بلغم پکی ته غالب شی نو آ دا وینی او هغه نه بیا زکام او دا شی نه جوړ سی سینه خرابی دا انه فی لیلة شاتیہ آ دا خوب کی وینی چه یوه سا سخت یخنی شپه ده و نهر بارد او خو یخ نهر ده هغه هغه ده دی امینی سره تیر سره سټیفا نهر ده و ریح زمهریریه او سخت تیز اغا سړه هوا ده فهاجت بسفینته الامواج او دی وی چی مونږ پدی دریاب کی کی سواری دا خوب کی وینی او چپی رالی پدی هغه باندې کشتی باندې فسار یهرب ولا یجد مهربا نو دی وګرځي چې منډه وای خو منډه ورنه والی نشي او دا خوب کی ویني ثم انه غرق چې دا غرق شو فقاسا علما شدیدا او دې سره دی سخت چکی درد آ بیا محسوس کئی او شاہ سوی چی دا خو سکیلا و ان انت استقریت الناس اکا چیرت تا تتبو دی حوادث و کدی خلقو لم تجد احدا الا وقد جرب من نفسه تبا نمومی یو کس الا مگر وقد جرب من نفسه دبا پخبل نفس باندې دا بار بار تجربه راغلی تشبه الحوادث المجمعه فهذا المبتلا فی الرؤیا نو دا چی دا کوم مبتلا دا په خوب کی او دا مقصد دغه هغه شای وی چې هغه دی په خوب کې ویني دا مبتدا خبر دی غیر انها رؤیا لا یقظه منها لیکن دا دی برزخی دنیا خوب دا داس خوب دا چی دینا بیداری نشتا الى یوم القیامت تورر جی دی قیامت پوری او شاہ سے بگورا صفا وائی و صاحب الرؤیا او صاحب دی خواب لا يعرف في رؤياه انها لم تكن اشياء خارجيه ده ته خوب کی دا پته نه لګی چی دا په حقیقت کی اشیاء خارجی ندی بلکه خوب کی ده دا یقین وی چی دا می په خارج کی بس چه دا پسیخ شوی وان التوجع والتنعم لم يكن في العالم الخارجي ادت خوب کی دا پتہ نہ لگی چی دا خوشحالی گانی یا دا مصیبت دا پا عالم خارجی کی ندی بلکہ دا بالکل دا یقینی چی دا چی دی عالم خارجی کی دی ولولا یقظة لم یتنبه لهذا السر او که چرته بیداری نه وای او دی بیداریدلای نه نو دی به په دی راز باندی بلکل خبر شوی نه وو او ټول عمر به یا هغه تکلیف وو ورته یا به ورته هغه خوشحالی وه نو شاه صاحب وایی فعسیٰ ان یکون تسمیة هذا العالم نو قریبه ده چی ونامو سی دا عالم برزخ عالما خارجیا چی دی ته سړی عالم خارجی ووایی عالم خواب غوندی نه بلکه عالم خارجی سړی ورته ووایی احق و افصح دا ډیر احق ده او ډیر ظاهر ده ددی نه چی دی ته سړی چه ووایی عالم خواب ووایی دی عالم برزخ ته عالم خواب ویلو نه عالم خارج ویل چه دی دا ډیر احق او افصح دی یعنی دا نو دا د شاه صاحب یو خپل تعبیرات وی څه مقصد یعنی شاه صاحب رائے دا چې دا بالکل لکه یو خارجی شی نه دی عالمی خارج کې لکه مقصد دا چې تا ته تکلیفونه ای او مار وینه لکه دالته خو خوب کې وینه کنه چې مار ویني چې ما ته ټکونه راکوي او د عالم برزخي وال بالکل دې سره حق دار دي چې دې دا په دې سره سړی وناموي چې دا عالم خواب نه ده بلکه دا عالم خارج ده لکه خارج که ته ته هغه ټکونه درکوي او خارج که درباندې چي يو مصيبت يي يا خارج که درته يوه خوشحالي چي حاصله يي دي ته عالم خارجي ويل پکار دي دا احق او افصح دي د تسميې د دې نه په چا سره په عالم خواب سره فربما يرا نو ډير کله ته يو سړی ويني صاحب دي سبعيه چي چا کي قوت سبعيه درندګي صفت وي آ څه وینی انه یخدشه سبع چی ده کی هغه مقصد سبع ده خدش کئی او سبع ده یو درنده ده او دنه په د مخ د غاښونو باندی چه کی غوښی شکوی و صاحب البخل او صاحب بخل سړی څه وینی په خوب کی تنهشه حیات و عقارب چی ده ته ټکونه ورکئی ماران او لړمان هغه ده ته چه کئی ټکونه ورکئی ولی ما درته ویلی چی هر یو سرور دی پاره او هر یو مقصد دا ده چی حزن دی پاره خدای پاک چه پای کارونه پیدا کړی دی محسوس نو هغه بخل هغه د مارانو لړمانو په شکل کی متمثل شی هلته درندګی هغه د هغه سبع یخدشه په صورت کی چه سی متمثل شی ولی دا ټول احادیثو نه ندی ثابت چی ښه لمونځ یا به داسی ښو کپړو کی ونغښتل شی داسی او بد مونځ چی یا داسی په بد شکل باندی سی او د سړی ته بد اعمال بد شکل جوړ سی دا ټول دی هغه احادیثو په رڼا کی شاه صاحب دا خبری چی دی ثابتی کړی دی شه جی ویتشبه نزول العلوم الفوقانیه او متمثل سی هغه نزول دی علوم فوقانیه و بملکین په هغه دو فرشتو په شکل کی ورته متمثل شی چونکه دا خو اوس دی په آخرت کی داخلی کونکی دا آخرت کی داخله کئی نو دا ٹیسٹ امتحان دا, دا عالم برزخ نو په دې کې هغه علوم ده ته د دوا فرشتو په شکل کې چه سی متمثل شی او آ ورنه دا درې تپوسونه وکړي ټیسټ یې واخلي چه ودر دی هلته د ده مقصد دا دی چه څنګه درجې قابل ده په عالم آخرت کې نو دا درې ابتدائی سوالونه په وکړي چه ده ودر ځان سره څه راوړي دي د عالم دنیا نه کنه دي راوړي نو آغا نزول دی علوم فوقانیه و آ خدای پاک دو فرشتو پا صورت کی وتا چکی راولی یسألانه هغه ورنه دا تپوس کوي من ربک وما دینک وما قولک فی النبی صلی الله علیه وسلم دا تپوسونه ورنه چکی وکی ځکه تاسو وایو نه چې چا مقصد دا دی چې سره سپین زر جمع کړي نو آبا او زکاتونه نه ورکړي نو قیامت پورې جوړ ورته چسی ماران جوړ شي او په غاړه یعنی د سب ماران به د سنه جوړ شي یعنی هغه سره سپین به خدای پاک د مارانو په شکل کې ورته متمثل کی چا مقصد دا دی چی په مال غنیمت کی غلول کړای وی او خیانت کړای مخکی دی تقسیم نه اخیستی نو آب دکی مقصد جنډه شی اعلی رؤوس الخلائق په ځای چسی یعنی آب په ایغه شکل کی ورته متمثل شی او ایغه نه خدای پاک ورته دا شی چکی جوړ کی شا جی دا بل قسم سو دریم قسم هغه خلق چی قوت بهیمیه او ملکیه دواړه ضعیف وی نو اوس داسی قسم خلق چی دی هغه قوت ملکیه او قوت بهیمیه دواړه ضعیف وی دواړه ضعیف وی نو اوس به مونږ ورته ګورو که چیرته دا سړی داسی وو چی ده قوت ملک نو دی کی اوس دوه قسمه شیونه دی یا به دا ملا اسرافیل سره پیوست شی دی دغسی خلقو ارواح یا به شیاطینو سره اوس چی ملا اسرافیل سره پیوستیږی د دې اسباب دی ځنی اسباب اسباب جبلیه دی چی مثال د په طبیعت کی دا خبره پرته یی چی دی ډیر انغماس په هغه قوت بهیمیه کی نه کوي ا د ده قوت ملکیه هغه د قوت بهیمیه خبره ډیره نه منی او هغه نه نه متاثره کیږي یو دا ده دا جبلة یعنی دا فطرتا په ده کی پروت دی او کسبا دی هغه طهارات کئی یعنی پاکیزه کارونه کئی د داعیه قلبی دی وجه نه او یا دی وظائف دی وجه نه دی دی دی قابل وګرځیدی چی په ده باندې دی الله تعالی طرف نه چوسی الهامات وسی نو دا دی دی جبلت یا دی کسب دی وجه نه وظایف وکی چی په هغی ذریعه سره ده قدرت کی دا استعداد واچیږی چی دی الهامات چه کی قبول کی نو داسی قسمه خلق چه دی دغو مجازات برزخی څه ده چی دو به چا سره ملاو سی ملأ سافل سره به ملاو سی او هغه رفاقت تی وجه نه به دو چه وی خوشحاله وی او خوشحالیګانی به ورته څه کیږی محسوس کیږی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دغی درجی وال بشی نو دغه دی دو مجازات برزخی شو او بل هغه دی چی کلا په دو باندې مقصد دا ده چی هغه غالب وی قوت بهیمیه قوت بهیمیه چی وی آپ غالب وی بر هغه قسم خلق تی نو آیا جبلتن په د باندې غالب وی جبلتن یعنی په جبلت کې دا خبره پرته چې دا ټول عمر د حق چکه مخالفت کوي او دا دی ارامی توب کارو ته چکی مقصد دا دی چی رجحان کئی او یا کسبن پکی پراتی چی دا داسی حیات او اعمال کی چی اغا خصیص وی او افکار فاسدہ کئی او دا دی وساویس شیطانیو منقاد گرزی او وساویس شیطانیه ورته قائدانه صلاحیتونه ادا کئ نو په داس خلقو باندې لعنت چسی احاطه وکي او داس خلقو بیا چې کله مړ شي نو د دو هغه شیاطینو سره چسی ملحق شي دو شیاطینو سره ملحق شی نو اوس شاہ صاحب پدی کی دی دی قسم خلقو اغا مجازات چکی بیانی او بیا دی دی پارا مقصد دا چی یو خارج کی چور کئی مثال ور کئی پا خارج کی دی پارا یو مثال ہم چکی بیانی چی لکا بالکل دی دا سی مثال دا چی اس یو سڑای دا نو اغا یو کلا یو معصوم دا سی وی چی دی پیدا شی نو په ده کی طبعا هجړاپن او انوثت او مقصود خنوثت غوندی ماده چی پرته یی خو چونکه دی لا ماشوم وی نو دی هغی دی وجه نه دی هغی دی وجه نه دی لا په لوبو باندی مشغول وی ده ټوله توجه لوبو ته یا خوراک څښاک ته یی چی کله دی سن بلوغ ته ورنږدې کیږي او شباب ته نږدې کیږي نو په ده کی هغه خپل طبعی هغه فطری خویان هغه په کی ته چه کیږی پیدا کیږی نو ده ته مفعولیت او مقصد دا دی چه دی خنوست او انوثت دی ښځو دی دغی کارونه چه کئی مزه ورکئی هغه لباس هغه سی چال چلن هغه سی خبری او دا شئینا هغه په کی ته چه سی ار پیدا کیږی نو دارنګی چه کوم خلقو کی قوت بهیمیه طاقت زیات وی هغه وی نو مقصد دا ده چی یعنی داسی کارونه طبعا پکی ته دا شیونه پراته وی نو اوس خو لا پته نه لګی په دی دنیا کی خو چی کله بیا مړ شی نو بیا هغه شیونه چه سی په ده باندې هغه عوارض ختم شی دی دی دنیا نو بیا مقصد دا ده چی دی هغه چی کوم دی دی خپل کارونه دی هغه ورته چه سی متوجه سی لکه بالکل دی ماشوم تا اوس شاه صاحب تطبیق درته کوي ته ګور فیجری حسب ما یؤمر به من التوسم بسمت الرجال نو وړکوالی کی خود ته چې څنګه حکم کاو شي چې د ځان علامه دار کی په علامو د سړیو سره نو د سړیو کالی اغوندي هغه سی هغه کوي ولی کور کی ورته داسې تربیت ورکوي ويمتنع عما ينهى عنها عنه او دای منی کوسی دی غنه چکم نه دای منی کوسی غنه زان به دای چکی منی کی من اختیار زی النساء نو ټیک ته دا خو بیا دی خو لا پکی ته تسلیم ماده وی حتی اذا شب کله که دا هلک ځوان شو ورجع الی طبیعته الماجنه خپل بی حیا طبیعت ته رجوع وکړي استبد باختیار زیهن نو دی مستقل شي په اختیار د هغه شکل و شباهت د ښځو والتعود بعادتهن او ځان عادت کړي په عادت د ښځو وغلبت علیه شهوة الابنه او په ده باندې شهوت د ابنې غالب شي یعنې د مفعولیت شهوت چې په غالب شي وفعل ما يفعله النساء او داسې افعال کئی چه هغه ښځی کئی وتکلم بکلامهن خبری هغه سی نرمی نرمی کزدن کئی وسمی نفسه تسمیة الانثی په هغی باندې نام هم څه کی ښځو غوندې نام خوښی فعند ذلک خرج من حیز الرجال بالکلیه نو دی د سړیتوب جامې نه بلکل بالکلیه چه سی اوزی بلکل داسی مثال دا اوس مثال تا تطبیق کئی فکذلک الانسان قوی الانجذاب وی ملا اسرافیل ته فاذا مات نو چې کله بیا دی مړ شي انقطعت العلاقات نو د نور علاقې کټ شي خپل اصل طرف ته رجوع وکړي ملا اسرافیل سره داخل شي لکه هغه ماشوم چې هغه نور ماشوموالی عوارض ختم شي نو خپل اصل ته چې وکړي ځکه تاسو وایي چې کل شیء یرجع الی اصله نو چې چا نیک طبیعت وي نو ټیک ته په دې دنیا کې خو څه عوارض زندګي دي بیا چې کله دا ختم شي نو هغه خپل اصل نیک طبیعت یعنی ملای سافیل ته چکی رجوع کی په هغه شکل کې لکه هغه هغه خپل آرامی توب طرف ته اخر کې چوکړه رجوع کړه آی هغه خپل نیکی طرف ته چوکی رجوع کی فكذلك الانسان قد يكون في حياته الدنيا مشغولا بشهوة الطعام والشراب والغلم وصار منهم او د فرشتو نه یو جز وګرځیږي والهم کالهامهم او دته داسې الهامات کیږي لکه فرشتو ته چې کیږي وسعا فيما يسعون فيه او په هغو شیانو کې دا سعی کوي چې کومو کې فرشتې چې کوي سعی کوي وفي الحديث اب حدیث کې دې پارا مقصد هغه راغلی ده بیا به ان شاء الله په کار خدا دې چې دا ما هویل ټول بحث په وایو خو منځ کې خبرې پکې وکړي هغه چې نه کوي بیا کار نشي